پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې امام راځي کفاره قوانین چې باندې قانون او حکم دی چې ظالم نه بدلا غوښتل چې شاعر جاری کوي چې کوم وطن او ملک کې قصاص جاری کیږي د ظالم مال لاس نیول شي او دا غنه بدلا غوښتل شي نو په دې کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه د آیات شان نزول داسې ذکر کړی چې د جاهلیت په زمانه کې په مدینه منوره کې بنو النذیر او بنو قریظه یو بل سره جنګونه وکړل نو کله بنو نذیر یو کس برافاته دی نظری او د بنو قریظه یو کس دی او د بنو قریظه نه دی برابر په بدل کې نشو ودلې بلکې شریعه به ورکولا سل وسقه تمر کجوري به ورکولې تقریبا مدینه صدرې سوا سره صدرې سوا باندې جوړېږي دا د راوته کې دی چې او کله بنو قریظه نه څو را پاسې د فجر شوه د بنو نذیر قبلی شو کوله نو بیا د دوی دا فرضي وجلو ذکر فضیلت کمزور او په فدیه به کې نه غوښتل دا غي دغنه بوا دا غنه سل وسقه او دغنه دغه وسقه تشفق فرمانه سجود وجلو نه نو الله رب العالمین د عدل حکم کو د آیات روزل چې ګور عدل به قائم وي تر یو طرف نه کسو وجل کی نو هغه اول وجل کی او دا هغه چې کوم فدیه دا او کوم جهاد دا هغه چې کوم جرمانه نه هغه کمنا او بل طرف له کچا تقتل واقع شي نو اثر قام قاوج نه او قوت نه نه نبیت نه نه الله رب العالمین دا آیات چې عدل او مساوات به په قصاص کې او دا لایي لپاره مثالونه ذکر کړي چې آزاد بر آزاد مقابله کې غلام د غلام په مقابله کې زنانه د زنانه په مقابله کې امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې په دې باندې اجماع د اهل علم دا چې سړی د زنانه په مقابله کې وجل شي زنانه د سړي په مقابله کې یو بل راپا کې وکړو وجل نو دا سړی د دې خدي په بدل کې وجل شي البته په دې کې اختلاف دی چې غلام راپا کې نو اش چې اصل سره راپاسې یو غلام دی وجنو نو آیا دا اصل او آزاد سره په وجود کې کنا نو په دې جمهور اهل علم دا او اکثر علما ائمه ثلاثه چې اصل او آزاد سره د غلام په مقابله کې شي وجود کې او ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جنا کچرته یو اصل سره راپا چې د غلام او د زید د غلام په بدل کې خپلو دي شي دغه قران کریم د ټول په تور د مثال باندې د ذکر الګو د شوقي او رسو وسره ما اله قراشي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس نفس د نفس په مقابله کې نفس عام دی آزاد او غلام دواړو له شامل دي که آزاد راپاسې د غلام وجلو نو دا اصل سره د دې په مقابله کې وجل دي او بل په حدیث کې راغلي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المؤمنون تتكافئ دماؤهم مسلمانانو ملي برابر دي نو مسلمان که اسیر دی او که غلام دی او یو بل وجل نو یو بل په مقابله او بدله کې متشاکن وجل شي په دلایل په اعتبار سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب راجح او قوی دی په دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ چې حنبلی عالم دی هغه ترجیح مذهب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې مسله کې وکړي او د عربو په مشایخو کې شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه ترهیدی له ورسره چې د دلایلو په اعتبار سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب راجح دی او کوم احادیثو کې چې راغلي چې اکیری و په مقابله د غلام د هیڅ وجلې امام دار قطبی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی نو هغه روایت چې سندي کلام به ثابت نه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي ماجدانا چې یو سړي عمدن قتل کړی او د مقتول وارثان ورله معصوم کی چې بس یې در ناخلو کې تاسو تاوز ورنا نو د معافی نه مراد دا دي ان يقبل الدية في العمد دا چې په قتل عمد کې چې کوم قصدن او عملا قتل دی هغه کې دیت لغاړه کیږي او یاد اخیر نه مراد مقتول دی تعالی چې بخنه او پرې پاله سره ضرور دا غنا نو مقتول کوم دی او څنګه بخنه کوي نو بیا عبارت بنار په حذف د مضاف سره امام ابي رحمه الله عليه فمن عفي له من اخيه اي من دم اخيه د مقتول د دې نو ماتي ورلو د شمس شاتم دی وجونا فاتباع بالمعروف یا حکم نه وارثان د مسئول لا چې ګور تاسو اوس پیږي مو کولای شئ یو په دې خو سمدستي شي نو غواړي چې انتظار ولوي وأذان إليه بإحسان في دقاتل دي وارثان دوي ګور اغل تاسو الله سره معاف کو او قصاصا وجینا او تاسو لپاره په قصاص شرعي جاری کولو کې حیات قبل ژوند عجیب ژوند دی حیات کې تنوین یا د تعلیم لپاره دی یو خیستا او عجیبه خپل ژوند دی او یا د تنوین د تنویع لپاره دی فريق تاسو له یو نوع ژوند دی پر امن ژوند دی که قصاص جاری کېږي نو څوک به ادا وکړي او طاقت نه لري چې هغه د بل مسلمان ووژني او د قتل اراده نه وکړي یا اولي الالباب د عقل خاوندانو دا ماخوذ د لبنا لب یو شي مغز ته ویلي چې خالص عقل کې د هغې سره که متلګیان او متلګیانې تاسو کار قصاص جاری کولو کې چې کوم کس وفات شو د هغه د میراث او مال پاتې شو نو تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره کوي نو په ملک او وطن کې به امني ظلم زیاتې ونشي کتب علیکم فرض کړی شوی دی لازم کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدكم الموت کله چې را نږدې شي یو کس تاسو ته مرض ابتداء د اسلام کې دا حکم چې کله به یو کس وفات شي نو مړ کېدو به او د هغه نه به شمال پاتې وو نو په هغه باندې دا وصیت لازم و چې د مور او پلار د خپلو خپلوانو د رشتهدارو لپاره یې وصیت کړی دی چې زما په مال کې دوی له دومره دومره برخه او ورکوي بیا چې کله د میراث آیاتونه نازل شول نو دا حکم منسوخ وګرځېدو چې اوس وصیت لا جت نشته هر وارث له الله رب العالمین خپل حصه او برخه مقرر کړي او حدیث پاک کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا وصیت لوارث وارث له وصیت نشته او بعض مفسرین وایي چې نه آیات منسوخ نه دی نو د آیات توجیه داسې کوي چې د نسخ نه بچېږي چې په دې آیات مبارکه کې استحباب حکم نه یو سره وفات کیږي او سمال کې پاتې کیږي نو دې وصیت دي چې خبردار زمانہ مال ور شریعت مطابق تفصیل کوي دا نه چې زنانه پس محروم کوي زنانه ولې څور کوي د مالونو او پیسو نو آیات بیا منسوخ نه ده استحبابي حکم نه په بعض ځایونو کې په میراث تقسیمولو کې ظلم کیږي نو په انسان باندې دا استحبابا لازم دي چې د خپل وارثانو له وي چې غور وارث د میراث نه محروم نه شي او کمال یې د دین بارک بیا وصیت دي په دین باندې کلک او پاک شي او امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې دا توجیه کړي هغه توجیه سره آیات د نص نه بچي چې ابتدا د اسلام کې کله یو مسلمان به حکم راوړو د دې رشتہ دار او مور او پلار او کافرانو د اسلام قبول کړو مور او پلار به په کفر باندې په حالت د شرک کې مو نو استهبابي حکم دې چې ګوره میراث پتا نه دي شوړې ځکه کافر د مسلمان نه میراث نه شوړې داغه د پاره ته وصیت وکړي چې خیر د زما پر مال کې خپل خپلوان او مور او پلار له څور کوي